د دې غم نه رستو بیا الله په تاسو کې په ځینو خلکو باندې د اطمینان داسې حالت راوستو چې هغه لا خوب جوټي ورکولې خو یو بل ډله چې ټول فکر بس په خپل فائدو باندې وو هغه د الله په حق لا قسمه قسم داسې جاهلانه ګمانونه وکړل چې هغه د حق نه سراسر خلاف وو دا خلک اوسوای چې آیا د دې کار په چلولو کې زمونږ هم څه حصہ شته اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې د چا پکې هیڅ حصہ نشته د دې کار ټول اختیارات د الله په لاس کې دي په اصل کې د دې خلکو په زړونو کې چې کوم خبره پټه پرته ده هغه تاسو ته تا نه ظاهروي د دوی اصلي مطلب دا دی چې کو چری د مشره په اختیاراتو کې زمونږه سلګ ډیر اختیارات وي نو مونږ به دلته نو وجلې شوی ورته وایا چې کچری تاسو په خپل کورونو کې هم وي خو چې د کم خلکو د پاره مرګ لیکل شوی وو هغه به په خپل د خپل مرګ زینو ته راوتلی او دا کار چې وشو دا زکه وشو چې تاسو په سینو کې پټ دي چې هغه الله وازمي او سخیره چې تاسو په زړونو کې دي چې الله هغه چان کړی الله د زړونو په حال ډېر خپويږي